وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين د جمهوریت مطابق کېږي که کوم قانون جوړېږي یا کوم قانون منسوخ کېږي یا د جمهوریت مطابق نو د دې مطابق که چېرې ته د دې نفظ کول غواړې تېره ایین کښې داسې شروع کښې لیکلي دي هغه ایین دویم ماده کښې خو بیا دا لیکلي دي د جمهوریت مطابق او دوه سوه اته دېرش او دوه سوه نهه دېرش او دوه سوه اته شپېته دغه مادې هم ته په سر اخیستی شي زه داسې یې اوس اکثریت خو حاصل کا که نه اکثرا خو حاصل کړه اول که نه هغه نه بعد بیا خبرې کوه نو ته په یوې یوې مادې باندې اکثریت حاصلوې ښه اکثریت اول حاصلېږي نه که چېرې حاصل نه شي نو بیا دې کښې ډېرې خبرې دي ستره کتاب دی خو تا لنډوي به نو که حاصل نه شي نو بیا به هغه څه وخت پر وي نو د هغه مقابله کښې که بل اکثریت راووته دا بیا منسوخ دی نو د ناسخ ناسخ کولو د منسوخ کولو دې نه پس پرې جوړېږي وخت دی که ته کومه جمهوري مادې دي دویم نمبر دوه سوه اته دېرش دوه سوه نهه دېرش دوه سوه اته شپېته هغو مادو مطابق دا خبره دی ته ګوره جوړېږي خو په کومې طریقې جوړېږي طریقه هغه ځای کښې ښیلی طریقه دا چې اکثریت په ووټ په تا ته میلاوېږي اکثریت په ووټ درکوي هغه نه بعد پرې جوړېږي طریقه یې دا ده بس ته اکثریت حاصل کړه که نه همدارنګې دوه سوه اته شپېته مطابق د کوم یو انګریزي قانون تاسو ته مې ویل زه پاکستان قانون کې دا خبره پوره تفصیل البته درته ونه کړه چې د پاکستان قانون به د ټولو ملکونو قوانین دغه د افغانستان په باره کښې دی چې داسې استثنا حاصله ساعت پورې دې ټولو هغه کښې څه قوانین داسې دي چې هغه د انګرېز زمانې نه نفظ هغه پارلمان نه دي نفظ کړي او څه قوانین داسې چې پارلمان یې نفظ کوي پوهېږو مطلب نو کوم پارلمان نه راغلی دا ډېر کم دي ځکه چې یو خو پاکستان کې پارلمان هېڅ کله د اخري کلونو نه علاوه چې د اوس کومه د پیپلیانو حکومت تېر و بیا ورپسې اوس د نواز شریف حکومت را دغو دوو حکومتونو نه هغه یو حکومت وچلېد او د بل پته نه لګي نور چې څومره حکومتونه دي پارلماني و د جمهوري هغه مات شوي دي هغه یو سیکولر لګیا شوی دی د امریت والا سیکولر لګیا شوی دی د جمهوریت والا سیکولر والا دی صحیح دی یعنې جرنیلان ورپسې سره پورته شوي نو پاکستان کې هېڅ کلان د پارلمان اوسه پرې پښې نه دي ټینګ کړي ټینګې کړي دي اویاو کالو کې د اخري د وتو کالو یې لږې پښې ټینګې کړل صحیح دی نو یو خو په دې واجب باندې پارلمان ته داسې ډېر وخت نه دی میلاو شوی پېنځو کالو یو حکومت کښې داره د دې حقیقت دا دی چې کال کښې کال کښې دولس نه منسوخ کېږي په کال کښې د دولسو منسوخ کولو دپاره د ساره پارلیمنټ ته راجمع کېږي نه ساندي باندې کېني سره د دې څه عامل و باعث نه وي ته چې ته څوک دا اعتراض وکړي چې دا انګرېزي قانون دی څوک د دې باندې کېنو دا شی ختم کړو د سره دولس کراتې د هغه کېناستلو بند دی د کېناستلو موقع نه مېلوېږي اختیار کړه د امپریالیزم چې کوم قوانین مقرر کړو دیموکراسي باندې د ورو ولو ښه یو کفر ته په بل کفر ورو والا بل کفر ته یو کفر حاکمیت نه ځان بچ کړ د بل کفر حاکمیت یې ومنل باران نواد خلک ترې لاندې ودرېدل بل دې دوه سوه اته شپېته مادې نه دا معلومېږي ښه دو تهایي اکثریت که چېرې دلته چا څه حاصل کړه څه هغه څومره د نمنهاد اسلامي دې دې د ټولو ورخاتمې کړي دا ټول دلته ختموی شي که دوی ته اکثرت دلته حاصل کړو دوی ته اکثرت نه هم د کسبانو دې ته ملوېږي ځکه چې سکولونو کښې د دوی خلاف د دې د نوم خلاف کار شروع دی نوم خلاف کار کې مطلب دا دی د کوم خال کې په نوم ودرېږي دا سوچ وکړي زه په اسلام ولاړ یم د دوی وخت دې ځای کښې ضایع شي اصل جهاد ته لوړ نه شي که ایم کیو ایم نه نور غټ کافر څوک راوځي هغه یې عوامي ورسره مل کړو کفري جمهوریه پاکستان ورسره ولي کړو ولا هغه خال په اسلام دپاره ډېر فایده مند نه وي ځکه ته به ورباندې ډاز ښه کوی شي خال په دغه ډاز تا سره مني چې دا اسلامي ډاز دی په کفر ته کېږي او دا خندران دا د پګړیو والا او دا ګیرو والا د کوم د جمهوریان دي دا اصل کښې د دې کفر حفاظت کوي دفاع دې کوي هغه ایم کیو ایم الطاف حسین او اسفندیار ولید نشنلي نه زیات ښه که څه له وحې شي نو حاکمیت حق چا ته حاضر دی بیا ته نه حاضر دی اوس پرې به دا کین څلور کړي وو خو پرېږده دي ورته چوک نه همدغه دا کوم مذهبي جماعتونه دي دا نه پرېږدي مذهبي جماعتونه داسې خاص د فایدې کار اوسه پرې کړی نه دی د کوم دغه د فایدې کار په ظاهر یې کوي چې یاره د اسلامي نومونه یې ورکړي خالص د اسلامي د اسلام په نوم کومې مادې دي دا ورکې پاتې شوي دي هغه د یوې ذرې پیدا نه شته همدې نظر سره تاسو د خپل آیین تن ته سوچ وکړو نورو آیینونو والا خپلو آیینونو ته سوچ وکړي نو انشاءالله څه حق و باطل به ورته معلوم شي پته هغه نه مخکې دې سره نو دغه قانون سره همدغه کوم وضعي قوانین ته چېرته وضعي قانون دی که هغه بین المللي قانون دی او که هغه محلي او داخلي قانون دی د حکومت او که هغه د جرګې قانون والې نه دی مثلا او د زړه کومې نه یې به منو او تعلق به ورسره ساتو یعنې عمل به ورباندې کوو ښه که نه خپلې خپلې دایرې کې ورباندې عمل کوو ورسره کوم دې غسران ده دې شرعي قوانینو سره او د دې چا دا را لېږلی دی رستولی دی الله عز وجل هغه سره اوس چا ته یې را لېږلی دی محمد صلی الله وسلم هغه سره اوس د چا موږ ته را هغه کړی دی دا رسولی دی هغه محمد صلی الله وسلم دی صحابه دي تبعین دي تبع تبعین دي امامان دي علمای حق دي دغو ټولو موږ ته رسولی دی او دې وخت کښې چې کوم خلق راوچات شوي دي حفاظت یې کوي مني یو دغه شرمېدلو نارو ته نور هم زور ورکړئ چې اسلامي خلافت د امریکا پروژه ده اسلامي خلافت اتلان موحدین خوارج که هر څومره ورته رمباړي ووهئ نو په دې بغارو خپل علني کفر له خلکو نه شئ پټولای لله الحمد اسلامي خلافت نبوي منهج د لمر په څېر روښانه او ښکاره دی دا مسلمان ملتونه موږ او تاسو ښه پېژني. د اسلامي خلافت عسکر هغه اتلان دي چې ستا دوی دا هم ګوري چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د پاکستان د کوېټې، بلوچستان او پېښور، کراچۍ او نورو ښارونو کې اتلوال بریدونه وکړل او لا هم دا لړۍ ښه په شور او زور کې روانه ده. لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. هو! هغه څوک چې د امریکا او روسیې څخه مرسته اخلي او د شرعي نظام مقابله کوي نو دې خلکو ته زموږ رب مرتدین ویلي او موږ یې هم مرتد بولو موږ په دې برخه کښې د چا له ملامتۍ نه وېرېږو چې ګوندې مرتدینو ته په مرتد ویلو به مو څوک تکفیریان وبولي هو موږ رښتیني مؤمنان مؤمنان بولو او کافرو ته په جرأت کافر وایو د اسلامي خلافت مجاهدین د الله د دین پاسبانان دي. دا هغه څڼور او زړور شهسواران دي چې د مردکو په باران کې هم سر ټیټي نه مني. د معرکې په تاوده ډګر کې د امریکایي طیارو درنو وحشیانه بمباریو یې هم حوصلې را ټیټې نه کړي. لا یې هم د عظمت، وقار او رعب څلی دومره دنګ ولاړ دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډه ښکاري. هو! دا هغه مېړني نارینه دي چې ثبات او استقامت یې دښمن او دوست دواړه حیران کړي دي دوی د یوه الله رب کریم پرته په نړۍ کښې بل مرستندوی نه لري دوی نه د مرتدو اسلام بدناموونکو تنظیمونو په څېر د پاکستان ایران چین هند او روس سره موالات لري او نه هم د طاغوتي نظامونو په څېر د امریکا تر جغ لاندې ځي هو ځکه نو ترې ټوله کفري نړۍ په وېره کې ده او ځان ته له تش په نامه مسلمانو تنظیمونو څخه دفاعي دېوالونه جوړوي. دا د حق د لارې هغه بریمنه قافله ده چې د ډېرو سپیو غپا پسې سر نه ګرځوي، خو کاروان تېرېږي او سپي غپېږي. نورو شپو کې او ورځو کې زموږ نشرات مه هېروئ نو نن شپه نه شو کولی چې تاسو ته نشرات په بشپړ ډول وړاندې کړو نو معذرت مو ومنئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته